یو هغه خلک چې هغه تابعدار او منقاد د الله لکه مؤمنان او دوی هغه خلک چې نا فرمانو د الله او پیغمبر راغه سلو ډلې وي یو پای کې مشرکینو دویم پای کې يهودو دریم نسوارا او سلورم منافقینو مشرکین لومبای ډلوا مشرک هغه چاته وی چې د الله صفات مختصا هغه مخلوق لور کو نو دې مشرک شو دا کار شرک شو او دې عمل تبا شو د مشرک منګ تعریف د شرک کړو چې شرک دوه قسمه دی مشرک چې شرک کوي نو یو شرک لغوی دی او بل شرک اصطلاحي دی لغوی شرک قران کې په 15 ځای راځي نفس برخداري او صداري ته وي وې دې ما سره برخدار دې په دې گاډي دکان جیداد کې کاروبار کې او دویم چې شرک اصطلاحي دې چې قران رد کوي پاره نو هغه یو سل یو شپې ته ځای قران کې راغلی دی د شرک اصطلاحي بیان بیا چې شرک مشرک شرک کوي نو شرک ستوي چې خالق نه مني نه مشرک خالق د الله من خالق منی رازق منی مدبر منی د لوی لوی کارونو الله منی باران ورون کې منی په دریابونو کې ساراګانو کې رامدد کوونکې او خلاصونکې الله منی دعاګانې د الله نه غواړي د پاره د بچاو قربت الله ته حاصلې الله ته ځان نږدې کوي په نیکو اعمالو حجونه کوي عمره کوي منځونه کوي جمعهتونه جوړي خیراتونه کوي حجان له ستوان وړي هر یو قسم عبادتونه کوي نو ولې یې بیا شرک پیغمبر نه مني نه پیغمبرم مني او د ټول قران نه منکار کوي قرانم مني خو څه بعضې داسې دي چې د ټولو نه انکار نه کوي د بعضو نه کوي نو شرک د هغې چې راغلی او مشرکان شوي اصل وجه دا و چې الله یو نو منلې ها قالو اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا وحده یوازې نو منلې د دې په وسیلو په شفارسونو کار کیږي دغه سو دغه شرکو او داغه منګه تفسیر کړو بیا مونږ ویلو چې د شرک دوه قسم دي یو شرک اعتقادي او بل شرک فعلی هغه شرک چې داغه تعلق د عقیده سره راته که خلو پیو خوځه او کو نه خوځه او چې دنه عقیده کې کم شرک راغې او مخلوق له ورکی چې د پویږي بغیر د اسباب او د دې موجود دی نو د شرک کو شرک اعتقادي فی العلم د د په عقیده کې دا رااله کده خلو خوځي او کو نه خوځي نو د مشرک شو په شرک اعتقادي فی العلم سره او پوی والا هغه وګاڼو او دا پویا نام بیاو تشتا او که چا دا عقیده او ساتله چې بغیر د الله نه مخلوق پوهه دی رخصوي شی معلومه رخصوي شی روباسي د رخصوي شی معلومات دی اورتا نو دا د کفر عقیده ده پاره من حواله خودلې تفاسیر د علما او قوال او حدیث کې مرাজি نبی علیہ السلام مبارک بیا شوی نو یو شرک اعتقادي فی العلم داغه موږ بیان او تفسیر کړو او د ټولو نه منګه نفي کړو دویم قسم چې عقیده کې شرک راته شرک اعتقادي فی تصرف چې اختیارات د رب العزت دي دنیا کې اختیار د مخلوقم چلیږي خو په اسبابو حاکم دی چرمن دی بادشاه دی وزیر دی د کور سربراه دی اختیار خوشته کنه خو په اسبابو دا اختیارات بغیر د اسبابو د مخلوق نه چلیږي چې صفه اسباب موجود نه لري او هغه مختار دی هغه اختیارمند دی دا صفت الله چا پورې خاص دی الله پورې ورکولو والا فیدا نقصان رسولو والا عزت ذلت نور کول بندول دا د اختیار دی بغیر د اسباب غور کوي لکه مریم ته بغیر د اسباب رزق ور کوي چاله اسباب موجود دی رزق له نه ملاويږي پوه شي نو بغیر د اسبابو یو کار کول فایده او نقصان رسول د دې مالک څوک دی الله دی کداغه بغیر د اسبابو فایده او نقصان یو کس د مخلوق نه وګڼي چې فلانه هم داسې کوي فایده ور کوي نو د شرک کو لکه یو سړی الکه د فلانی د ولی ولی ته بد مو آیا پلاسو بد شل کی په خپو بد شل کی هغه ګزن جوړي هغه فعالت جوړي یره په کوم سبب یې جوړي مړه سبب پرې دا غلوی ولی دی لکه دغه څه بغیر د سبب نو هغه خاورو کې پروت دی دو درې غزه خاورو په انبار دی کته بغیر د اسباب او هغه फायदा او نقصان او گزن او فالج ټوخه داس دفقې او بچی ور کوي نو دغه صفت چا پورې خاصو الله کو بغیر د اسباب هغه صفت تا د الله روا چاله دی ورکو ولی او پیر او مخلوق له ورکو بنده له ورکو نو ته مشرک شوی دا کار د شرک دی بس لنډه خبره ده مخلوق یو کار کوي ما په نو میډو پاسباب یو کوي بچي پاسباب ملاويږي نو چې بچي درکې او خاور کې پخته به کوم سبب بابا بچي ورکوي سوچ پکار دی کنه کته بغیر سبب نو بغیر سبب بچي خو الله ورکوي لکه بغیر خاوند او بغیر پلار مریم لا او عیسی علی السلام پیداو دا الله خو هوا او کوته وین په سبب باندې نو سبب خزه په کار ده خاون خزه نو دا خاورو کې په خزه خوشتنه خاورو کې دی نو تو ته یا الہ وې یا سبب موجود نه دی نو څنګه هغه بابا بچي ورکه کاکا سره د بچو ذمہوار دی مالک داب باقاعده نوم لري وروره که نوم لیوانه غز داسې مبهم مبهم خبره باندې کې چې د ماشینواله تلاشه پورې فضا الله حزم واردی باز خلک وي تاسو وایي چې د ژوندو مړو نه موږ د ژوندو نه لکیږي ژوندو خو نوم واره کنه باز خلک وایي کنه یره وي تاسو وایي چې د مړو نه لکیږي پول ماته یو یره موږ وایي چې د ژوندو نه لکیږي مړونه یوازې نه ژوندون هم نګیږي مې ته نوم والا بیا پته ولګي مو خو د مړو نوم ملو پلانې ذمہوار دی پلانې ته پلانې پین نشي کوته د پلانې پین نوم غستې شي ها شیخ القرآن الله دې په رحمتونو ولګي وایزه لاور ته تلومه یو مدرسه وا علما را جمع شو ما ته وی چې هر جی په پښتنو کې تا ته خلک ډیر بد ګوري دا ولی ما چې زه توحید بیانو وی چې توحید خو منګم بیانو ما چې تاسو نه بیانو وی ما چې تاسو دا څه وای چې داتا گنج بخش ذمہ وار نه دی بل یو لاور کې غټو کنه مې چې دا ذمہوار نه دی سره ذمہوار الله دی تانو مغه سره وی چې موږ داسې نشو ویل موږ سره ارس الله کې وې زما او تاسو توحید فرق دار ورو چې تانو وانه غسته د خلک وې مړه از دا تا ګن خو نه دی دا خو نور خلک یاد دی هغه د هوزه خیر دی دقه بنو مخ څنګه چې قران نمونه غسته دی ښا او زه به ان شاء الله باقاعده په دې کې ژوندۍ زه به یو یو دلیل په دې باندې خیم بعض خلکو یې مړه د یو نمونه اخلي قران کې دا یو نمونه کم دی کې راغلي بابا ګان نمونه زه به د یو یو بابا نوم بلم ان شاء الله چې کوم قران نوم غسته دی ښا او دا قاعده کلیه دا پاره به نور قیاس کوي بیا نو یو زمنګو د نورو خلک فرق دا دی او د عافیه پورې فضا د چا ده ماشینواله ماشینواله عافیه ته په یو دو بیان کا کنه په یو دو بیان کې دا د چرخې دا جمعه د وباسي کې نه دی وباسي دا دا بیا روټه غانې بسترې په سر واري بیا ها نو دی مالک د فیدې او د نقصان بغیر د اسباب او ذمہوار څوک دی یو الله کداغه صفت دی رواغه سره مخلوق نه دی ورکو نو ته مشرک شوی قران دا صفت ځان له ثابتې او د مخلوق نه نفي کوي سورت اعراف 188 نمبر آیات وګورئ اوس آیاتونه راوالو ان شاء الله یو دریاب دې سیلاب ها تاسو ته په دې مضمون اوس د قران آیاتونه مونږ خایو چې تاسو سترګې ان شاء الله روخانه شي او په خپل سترګو وګورئ نه هم پارا سورته اعراف یوصل اتاتیا چې یو انسان ځان له نقصان نشي رسوله او فایده نو بل له فایده نقصان رسول شي و یا ول جان دی بیا جهان دی پیغمبر ځان له فایده نقصان ذمہوار نه دی نو بل له فایده نقصان څه شي دا آیات تاسو ګورئ ورپسې سورته یونس کې حال تموي هو به هو د آیات حال تمروړي اخر د یونس اخر رکو یو لسمه پارا اخر رکو نا یو رکو دو مخ کړي آیات نمبر 49 ووایا سبا به تم داسې درس کې ان شاء الله کې خیر امید دی موږ هم ساز غوم دي طالبانو مهنت وکړو شوق او مینوا بیا په خپل خپل کول لا خو کې بداس درسونه کوي ان شاء الله قل لا املکو خلق د قران نه ورزي صرف هغه ترجمه کتابونه ځان ته یخي او یو لوی مفتی یو زید زلالم ما له درس کې هغه سره یو رساله پرتا و هغه ته کته او کړي به یو خو کته او کړي بل خو کته ماشاءالله مې قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا زمون دا بچی نه دا ان شاء الله چې کم کس زمانه درس کړي هغه درسونه کوي دوه ځای دا آیات قران ذکر کړ اوس به یو سړی وي ځان له نشي ځان له نشي مال مال او تعالی شي دایم نفع دلته دلته وي ځان له دوه ځای وي لنفسي لنفسي ځان له نیم ځان له نیما نو صورت جن کې دغه مسلې هم حل کړی تاسو لم نیما جن یو کم درشمه پاره وګورئ آ کسان چې وینیول دا لیکي دا بس دکوي هلته صرف نمبر لیکي ماسپخیم چې روټي خوري اوس ماسپخیم سبق را موږ نه وایو دا خز دا کوي لوی شپې شپې بیا چغي واسه ما په یاد یاد ول دا یاد ما له ډېره مزه را کړ په یاد ته قران کې نشاړولې سوزل الله ذکر کو لا لا لا لا د سره پاره اسباب کده نفع د پاره نفع د پاره نشتا نشتا نشتا هفته کې سو ورځي او ورځي هم هفته کې ورځي نو الله اکبر دارنګه سورته شورا وګوره بیا سورته شورا پنځوشتمه پارا پنځوشتمه پارا وګوره زره والو ما آیات را لري بیا دا داسې عادت دی جینکۍ ورکوي چاله چې خو غشي بخي چاله چې خو غشي جینکۍ جینکۍ ورکوم بیا پکې الکان نه الله چې دا چا الکان نشته او موږ درسونو کې ناشتي الله ډیر الکان ول ورکا نیک عمله الله ته قادر په دی باندې ويهبو لمن يشاء ذکورا چې ډېری جنکې ورکه نو الله الکان نشور کوله مې شکر نو باسه شاله کالي ویل ټیک ده خدا مې ارمان دی نو مې وینه خیر دی لاند دی ګډه دی خو چلوري مې داسه نیمګړی سوال سره کې پوه شئ نه دا هر انسان نه شکر دی چې چاله نشتا او چې کلوري هم خره کله چا لوريانی او چاله کانی نو خره کله چاله کانی او چې یو لور وینو خوا مو ټول ناشکر یو الکه ویلکه ابله پیغه نمبر د جنې خدای دې خیر کې دې په نمبر د چا دی د الله کې دی یا دو د جوړه پیدا کیږي جنې یا والکه یا دو جنې کوي نو بل پیغه دواله کانی بیا یا درې جنې کوي وی او درې الکان وی یا پنځه جنې کوي پنځه الکان وی ويجعلو من یشا وقیما ګرځي چاله چغوږي شند چاله شندو ګرځي اسم نه خزه وی خاون وی اسباب وی بچی نه لکه حضرت یحیی علی السلام شاندو او چې د شم نه روان کی لکه زکریا علی السلام د شپږو شلو کالو بوډا الله ول بچی ورته چې نفس الکان ورکی جنکی پکې نه لکه ابراهیم علی السلام او چې نفس جنکی ورکی الکان پکې نه لکه لوط علی السلام او چې جوړه جوړه ورکی الکان هم یو جنکی هم وی لکه زمنګ پیغمبر پاک اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام دا اختیارات دغه چریږي دي کې د چا اختیارات کې اختیارات وې نو لوط علی السلام بزان لا یو الک پیدا کړو کړ دا چریږي که اختیارات وې نو حضرت یحیی علیه السلام به ځان له یو جنې خو پیدا کړي وکنه شرندو دا اختیارات دا د چا کار دی لله ملک السماء نو اختیارات د فیدې او د نقصان او کولو د چا لاس کې دي دا د الله لاس کې دي دا رنګي سورته انعام وګورئ تاسو ال تلار شي سورته انعام ایم سسک الله بزرین ولسم آیات ده سورۃ انعام زین ډیر د همغه داسې بازه بازه راړو ها و ایم سسک الله زمان بیا د مری تکلیف ده ما ته ډیر دعا کوي چې زما د مری سې شي ان شاء الله چې درس سي چلیږي و ایم سسک الله بزرین فلا کاشف له الا هو هر قسمه تکلیف زنه کرې راوړه خپکه دره ماموري از غیم مات کی په شال روانه کارې د لخ په وای ګټه د لخ په وای ها مونډې د لخ په وای د بیګا په یو شالو میدان روانم خوب کې پوه شي و ایم سسک الله بیا داسې مقام ته وزم چې آبادی دا شالو باندې موږ روانو موږ ان شاء الله آبادې ته وباسي الله نفی د جنس نشته دی جنس لري کوونکې د دې لپاره خبر همیشه محذوف وي فلا کاشفه موجودون نشته دی لري کوونکې موجود داغه تکلیف اسو الا هو بغیر د الله نه د هر تکلیف لري کول والا څوک دی الله سینه دې خرابه ده ټوخه دې تکلیف دې هم دوايي دا ډاکټران دي اسباب استعمال کا اخو جدا مسباب همنګ قائل یو من نه یو خو بغیر د اسبابونه چټوخه او سرخوږي او سینه او فالج خکې او قبر تزم پیر تزم بغیر د دوای نو دا صفت د چاو دا د الله او دا هغه نه ورکړو لاندې مدارک ترجمه دې ځای کې کوي ای عیسی او مریم تاسو مریم وی ساته واس کوي هغه مالک نه دي د فیدې د نقصان نو چې عیسی علی السلام غوندي هستی او د مریم غوندي هستی چې الله ولا پریمانه رزقونه ورکي او قران دا یې تذکرہ کړی دا لوی ولیوا چې هغه مالک د فیدې د نقصان نه ده نو د نورو څه پته لګي چې اولیاء دی او څه نه دي په څه فیدا نقصان ورسې وروړه پنجابیان په چاپېړ غړي په بربنده په قبرونو باندې ما خپل لیدلی ها جنگي چولو چاپېړ په قبرونو غړي چې بختور شم بختور کېږي په قرآن باندې سره ځان په وس کړو را مالا یملکو تا د بختور والی شي کتل نه دی تا په یاندل نه دی سجده او رکوع هو عبادت او را مدد کول هو عبادت نو او داغه په نوم منښت او کول دا خداغه عبادت او د سجده او کی په سجده شي سره تکته کی ابي او یو غړ ګډه جیب تلاش کی پنځري هغه ول پلاس کی کی د عبادت بدنیم داغه کوي او عبادت معلوم داغه کوي او په موس کې دې سوي یا کنه ابو یا کنه سای موس کې دې سوي تحیات لله و صلوات و طیبات ځان کا ته پورته کوي او په داسې خلکو په شاغي وی پیرانو پسې منځونه هم کوي وی خیر دی ټول نه پیدا کو ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم مالکان د فیدې د نقصان ندي وای د دې زمانه نظیر په دې زمانه کې موجود دی امام رازی وای چې امام رازی د اومه صدې دی دا شپاره سم روانه ده اتنه سو صدې تیر شوې هغه بن پیرې نو هغه بن نو پوه شي خو سي حق پرستو وې په دې عقیده باندې خلک روان دي چې دې زمون شفارس کوي الله سره او یقولون ها اولائے شفاعون عند الله او دا لوی شرک دی دارنګه وګورئ ورپسې بیا د دې سورته یونس 107 نمبر آیت نشته دی لری کوونکی دا تکلیف بل سو بغیر د الله نه په د چې دغه دی لار شي او لغه دی مضبوط شي یره په دوايانو کار نه کیږي ایکس ریم ټیک دی او ټستونه هم ټیک دی نو سو کو یا خدای په شیطان وته مړه ته نه تلې پلانې پیر سیب لا خپل او کنه ته پلانې پیران لار شه سجده او ته وګورځه ټیکي ټیکي خلک رسول سجدي کوي نو چې پاره ورو ته پلان زیارت تلار شه دا ټینګیږي نه کنه یره و اس ټیک کلیر دی دا پته اله لګي چې در باندې راشي په ما راغلي دی ښا په ما راغلي دی زما یو ماشوم وا او ډېر په تکلیف کې زا چولو ما هر قسمه ډاکټران چا وې دا هسپتال ته بدلاله مې وې تا پلان دې کې دم کړې لري مې ما خپل دم کړې وې ته مولا مې سره لګ ډېر گزاره کو مې غم دې قران نه به زه مې ما چا بسوي پلان دې کې چې نه داري په اوس کا چا یو پلان دې کې دا چللې چا یو پلان دې کې دا چللې دا پته اله لګي بیا ها ویم خو چې قران سره نه ګوري هغه اوري وروړي ښا الله دې زموږ د قران مشغله نصیب کړي د قران په وجه موږ الله بشکړي د ګندو شیزونو نه ویم سسک الله بذر فلا امتحان الله پات چاره وروړي ښا فلا کاشف له الا هو هغه فضل ستانه څوک واپس کولې نشي یصيب به من یشاء خدا فضل چاته رسي چاته چې خوږي د خپل بندګانو او لوی فضل قرانو ويؤتي كل ذي فضل فضله کلا د خپل قران علم نصیب کو او قران درکې نو دا غي ستانه سوک واپس کولو ول نشتا او الله وی دا فضل زاغه چاته ورکوم شم نو خوښ شوی تاسو خوښ شوی دې زه ته راوستي ا ارسه دتا خخ کار کړی په دې ځای کې وخت تیرول تکلیف برداشت کول دای ته خسته کار کړی دی دا د رسوک نشي غسته ان فضله کان علیک کبیرا خوش فضل فضل فضل تاسو په کو نه ګوره دا خو ډېر لوی کمالی کتاب دی دارنګ ورپسې سورته راد وګوره رات کې سوې دیا لسمه پارا سورت راد آیات نمبر دے سولہ بل مالک نشتا بل خالق نشتا دا خو مشرکان هم مانو قل افات غزتم من دونی اولیاء وا آیا نیولی تاسو به دلا نور خدایا نورم نیولی لا یملکونا لانفسهم نفعا ولا ضرا اغه نو چې تاسو نیولی دي نو لا یملکونا غره واک نه لري اګورا لا یملکنا نه وای وای دا بوتانو که بوتان وې نو لا یملک نه پکارو اخو زویل قول نه دي ا د نیکانو بندګانو سره و نون سره جمع د پاره د زویل قول راځي خلق بوتان نه مالکان نه غني نیکان بندګان قبرونو کې په خپل لاس وخخ کې او بیا په غټه جنډې اودرې وې دې ذمہ وار دي اق قران یادې لا یملکونا لانفسهم ورپسې ایک سو ستن مې نمبر آیات وګورئ. دوه درې آیاتونه مخکې لاړ شئ. یو سل اووه نوي والذین تدعون من دونی لا استطیعون نصرکم آ کسان چې تاسو تر مدد شوای به د الله نه د الله نه بغیر چې چاته आवाज کې نو لا استطيعون نصركم طاقت لري هغه د امداد تاسو تاسو امداد نشي کولای وروره ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان امداد کولی شي یو بنده چې د خپل ځان نقص فایده نقصان نشي لري کوله د بنده بلریږي د غریبانان خبر نه دي نو او بس دا خو پیانه یاره مو خو پیران منو دا نه چنه منو اولیاء منو خو خدای توب خینه منو چې ته دې ذمہوار دې په ذمہواری نه نسرورا ذمہوار صرف او صرف څوک دی یو الله دې سورته نحل ګوره تاسو سوال لسمه پارا درې او یا نمبر آیت ده عبادت کئ منښت پیش کئ نذرونه عبادت النذر والنحر والدعاء عبادت منښت اواز کول او نظر پیش کول دا عبادت ته ها نو دا چې موږ وایو یعبدون عبادت کوي نو دوی ته आवाजونه کوي سورته بنی اسرائیل شپږ پنځوستم آیات وګورئ سورته بنی اسرائیل شپږ پنځوس پنځلسمه پارا شپږ پنځوستم آیات ولدو الذین زعمتم من دونه فلا زکه دا قسم شرک په مخلوق کې ډیر زیات دی الکه ګزل لري کوي الکه فالج خکې الکه باد خکې الکه بچي ورکې ها دا کوي کنه کدا په مخلوق کې عام دی نو په دې باندې قران ټول زور چولې دی بار بار په هر صورت کې دی بیان کوي ولید الذین تاسو واش دا استاد لیوانه دی زلې ونه نیم زه قران آیاتونه مې مروره دا خلق لیوانه دی چې دا کارونه کوي دارنګه نو چې اړولو اختیار یې نشته نو د فیدې او د نقصان اختیار یې نشته دارنګه زه په د قران کریم دا غي بیان کړي لکه سورته مریم سورته مریم وګورئ تاسو الله وې نګوري دی الله پیرت کوي چاسخه نشي د ته واپس کولې وینا او واک نه لري د لرا داسخه د زړه لر کولو فلا نفع او د فیدې هر مددگار مالک د فیدې او د نقصان نه دی کاغه نه کولی دی او کاغه نور دی چې د دې کم نوري دارنګي سورې انبیاء وګورئ حضرت ابراهیم علی السلام چې کم تقریر کړو د جیل نه راوخ کړو او او کال پس په میدان ولاړ له چغه والے وا هغه په جیل باندې منی شي او ولسمه پارا آیات نمبر 6 پښ پېتو ګوري 66 انبیا دا حج نه کوي ذالک هو ظلال البعید دا دا گمراهی لري د حق نه لال د گمراهی په لار روان دی وروړه د گمراهی په لار باندې هغه خلک روان دي د گمراهی په لار باندې روان دي زه په ځای قران کریم د دې بیان کې یو ځای نه دی ها کوم شروع شو نو قران د دې نه ډکره ها حدیث دې نه ډکري سورته شعرا کې براشي د ابراهیم علی السلام تقریر او تاسو په کوم باندې چرت کوي نو تاسو دا چا عبادت کوي عنکبوت کې براشي نور سورتونو کې مرাজি او حدیث کې راځي حضرت عمر رضی الله عنه چې کله طواف کوي او عمره لته نو حجر اسود ته چې ولال دی هغه خولې وی والله انک لحجر لا تنفع ولا تضر قسم په الله ته یو کانه فایده نقصان نشور کولې تاکه څه کمال د فایده د نقصان نشتا خو ځکه د کلوما چې زما پیغمبر پتا خو دی خو دی دا هغه ویلی چې دا کانه چا خپل کو نو زما سنت خپل کړو د الله په کور کې دی جبريل راولې دی پیغمبر خو دی دی د الله د طرف نه دی جنتی کانه دی او دا تک سپین کانه هغه بس دا سپین کانه خدا تور شوی د خلکو د ګناهونو د وجه نه ښه هغه آثار د ګناهونو د خلکو په کانیم راغلي ماشوم چی کوری اول ډیر خسته یی رو رو چی دی بار کیږی د ګناهګارو خلکو نظر په لګی نو داغه رنګ کې چینجز راځي پوه شئ نو دا هغه کار چې هغه فیضان نقصان نشور کول چې د جنت نه راغلی دی نو د دربار کانه پیدا به ورکی نقصان خلک یې وګولای او سمې مین کړی کنه دارنګې الفت الربانی ته کولاو کا د شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله پای کې خسته خسته واعظ مونږ ته راکړي الفت الربانی فی فیض الرحمانی دا کتاب دی الفت الربانی او دا مبارک مشهور ده ها وای حلقوی رامدد سے لو یزوانا د بغداد شاهي میرانا معنی ولې لمن استاد رامدد سے لو یزوانا نو ځکه کتابونه ما ته چا ویل علماء له کتابونه ورته خو زما قسمت او زروست لاړ ما زه به توالم زه به اسه تلال او هغه نه زه کتاب نه خرڅوم من کتابونو ډیر خلکو لا ورکو زلاله منو یو پکې دا کتاب پاتو څه د صرف کتابونو ما ته بایا مې دا ملګي ما وې دا هوړم ځکه په دې خو میغه ټولي کې دا د شر ډک کتاب دی ما کې دا بل چاره لاس ته ورشي نو بیا به دا پیش کړي نو کتاب یې لیکلې په اشعارو کې او په اخر کې صدا پاٹ لګی د بغداد شاهي میرا نمانی ولې لمن ساده را مدد سي لو یزوانا دا کتابونو کې لیکلو ها دا کله ما دسته کتاب باور نه کوم نه خو خلک وګوري کتاب کې دا خبره ده که صحیح ده نو دا هغه لیکلي دي دا په باره کې دا وی حالان کې هغه څه لیکلي دي ته خو دا هغه باره کې دا وی دا کتابونه ګواري سنتالي صفه د پیرانی پیر الفتو ربانی کې لیکلي دي هغه وی هر هغه څوک چې هغه فایده او نقصان د الله نه نه ګڼي د مخلوق نه ګڼي چې د مالک دی د دانو د مالک دی د ګوزن د مالک دی د فلانی د لور کولو نو هغه کس د هغه چا بنده دی چې د چانه فایده او نقصان غني فلیسا بعبد له دې دا الله بنده نه وته دا بنده خو نشه دا غچا بنده دا غچا دی چې د چا نه بغیر د اسباب او فایده او نقصان غني کاغه پیر نه غني نو هغه مددگار دی کاغه د خزی او د غټي او د لټي نه غني د چینې نه غي ذمہوار دی کاغه د قبر نه غني نو هغه ذمہوار دی د الله د بندګری او د ذمہواری نه اوته دا سو کوي اده ایاک نعبدو کوای دی ایاک نعبدو تو تی غوندې ایاک نعبدو یاد کړی ظالما بیا وای 121 کې لیکي الفت الربانی یو سل یوشته مصفه کې لیکي کله چاشه کې دوه کتاب کې ما څه کتابونه موجود دي الحمدلله پلانی پیر 121 صفحه کې لیکي استغیث به فریاد کوا په الله سره پدې کې بروان ژوند به تیریږي وان تا طالب پدې کې مرګ راشي خو یا ساته ما یفتح الله لروحک بابه ولا ينظر الیها ستا روح تبا الله دروازه د رحمت پران نزي او نه بتا تا په نظر د رحمت باندې وګوري الله ولی هر هغه شی چې ستا اعتماد په هغه باندې راغی او توثق دې په هغه راغی چې دې زما دار سه ذمہ وار دی لکه پنجابیان بس دا زما پیر دی او دې زما ذمہ وار دی شربانه بابا ته تیری وسه مایزا مزا وګورو سه حالات دي ګاډي پریم کوچ وې دا زمونږ بس پنجاب کې دا زمونږ بدات کافی دی بنگلا دې مثال لکه کوي کې مطالعه په تګه باندې اته کینو پر وباسي نو وباسي نو وباسي کوه د صفا کو او مګت نه نو وباسي په پروت کوه صفا ته کوه صفا تو ډیر عمل کې کې تسبیح ذکرونه رکوعونه نمرې جمعتونه او دنه ګن شرک کې د عقیده چې د دې بواده دې کوم ګنده پاسه باسل غواړي یاره دنه شرک پروت دی دنه مردار پراته ده نو چې مردار ته رو باسي نو که بیا ته سم نو برو باسي نو صفایت دا کوي روان دی نو چې تا دنه عقیده صحیح کړه ان شاء الله کله لګ عملم کې نو د اعمالو په عقیده توحید باندې روان دی خدنا مګک صفا کول غواړي ښا هغه وکړ غواړي دا خو د پیرانی پیر یو سو حاضر به خیم ان شاء الله سم زبردست عالم دی پیر دی دی پیران نه مونږ ها دا هم مشرمونه خروار می تاسو ته دې کې وګورم مجموعه الفتاوا د شیخ الاسلام فتاوا بدل خیم ان شاء الله چې دا غ فتاوا دا او د جل کې خو الله دې مال صحت نصیب کړي دریم جلد پنځه کم څلور سوه صفحه کې لیکي دریم جلد پنځه کم څلور سوه صفحه مجموعة الفتاوه کې پیرانی پل لیکلي دي یو سړی داسې وي ايقول یا سیدی فلان اغفر لی ما تبخنه وکا رحمنی په ما رحم وکا او ان سنی زما امداد وکا او ارزقنی ما رزق راکا اغسنی ز فریاد کوما او په دې وګوره او کدا الفاظ چاویل توبه دی وبس کدا سه الفاظ چاویل توبه دی وبس ځکه دی باندې موږ ته دلایل د قران موجود دي مالک د فائدې او د نقصان ذمہوار څوک دی سره په څوک څوک دی یو الله دی یره په دې څه دلیل د انبیانو نه وخه کنه چې پاره تکلیفونه راغلي او الله ته आवाज کړي په دې خو دلیل پیش نه کو دلایل دي ایوب علیه صلوات و سلام سورۃ الانبیاء دې سم ګور خپل کار کو ما ته توجه کوی یا سورۃ انبیاء سورۃ الانبیاء ایوب علیه السلام باندې بیماری راغلی و څوک سوال اسکاله وا څوک ول اسکاله وا څوک سیوا وا والله عالم خډیر وخت پاره وخه نو د بل نه به لري کی چې پیغمبر هم نه دی ژوندی هم نه دی خاورو کې پروت دی نن سبا ټولو د خاورو مخه جوړه کړې ده قبر ته به رواني ګمبتونه پې ولاړي او چاپېره به چورلي څوک به مالګې سټي څوک به خاورې سټي ودا د فلاني او د فلاني ذمہ وار دی ایوب علیہ السلام باندې اتل سوال اسکاله بیماری وا معلوم ته الله رسو اولاد تم الله غسته او صحت تم الله غسته حدیث کې راځي لوی امتحان په بنده باندې داغه په مال او اولاد او داغه په جسم کې دی او چې باغ درې مصیبتونه صبر وکړو الله هغه لوی مقام ورکوما الله دې موږ صبر راکړي نورا دغه تک هو خدا خبر نه ده چې ایوب علی السلام کې چنجي شو خزه په شاو ده کفر خبره ده ملا علی قاری وی که څوک دا خبره کوي نو دا د کفر خبرې دي دا د کفریاتو خبرې دي وی خزه په شار واړاو نو دجلی سین غاړه لې یوړو ها او هغه به سکا صفاکاو به چنجي به تل رکولو به پیچو دا د کفر کلمات دي پامبیا ولا مصیبتونه راولي خدا سينه چې خلکو ته سپکې او ذلیل کوي ازکریا علیه السلام نه بچې نه ملاوي دو ځان له بچې نشي پیدا کوله د شپږو شلو کالو بوډا او یو یا دو کم خو چې زما خوخه شو نو ما ول بچې ورکو نور کولم زما کارو ورغور میکونو هم زما کارو یو درزن په کمره کې ورې پسې بند کو و یا عیسی تا به زمنګ نه سو خلاص یو سورا غیر شوی و یا الله و تا دې زمنګ نه وصلی الله خلاص کی او رښتیا یو کس دولس کسان کمره کې راګیر کو کمره ور بند کی پچاوشتا دا الله فضل باندې بکیږي نو ګرانه ده ته فایده او نقصان سره کړسي یو الله کله پتا هر قسمه مصیبت کو ټینګيږي بہتا تا تب خلکو پلاني زه تلار شوانا د الله دربار ته زم او ته دعا غواړم خو کډیر تنگ شو تنگ شو بیا هم نکیږي نو دا الله کور تلار شو عمره تلار شو او تاسو مجاړه والله استاد دې زینب بغیر بل چت زینشتا خوش نه دغه اوس اواز کوم کور کې دی الکه راشه ما ته چیر وروړه نه زما اواز اوري چې ټلیفون نه وایرلس نه قاصد پسې نه اې زمام څه خبر دی هو کزه د اواز کوم چې د زما اواز اوري نو زه درې قسمه کارونه کومه یو دا چې د زما په حال پوهه دی اکه دې را لا خلو دې په اخذولا را مدد شي لو یزانا د بغداد شای میرانا معنی ولې لمن سره یو پکې داري خلکو نه په خاچ روټي پرې وته چغې به کړې او پیر بابا ها فلانیه او فلانیه او فلانیه قران دا صفت د مخلوق نه نفي کوي ځان له او ځکه او تر مدد شوی هغه نږدې دی نحنو اقرب الیه من حبل الورید بل چاته دا مدد سے موایا بل چاته دا مدد سے موایا نو چې فیکشف ما تدعون الیه ان شاء ان شاء او کدا الله خو غشي لري بکې دنا او که خو خنشي نو در باندې کې به دي تکلیف به باندې کیږي او چې څوک چاته بل چاته را مدد شوی کنه ها نو هغه خله هغه نه دا هغه سره سو نقصان راځي چې قران د دې مسلې رد کوي چې څوک بل چاته را مدد شوی نو داغه نقصان نو ګوري قران هغه طاقت کافر ویلې دی چې زمانه بغیر وښکا زمانه بغیر مخلوق ته आवाज کوي بغیر د الله نه راځي قتی کافر سورت فاتر دی خلکو نه کافران و قرآن ویلو من کړه نو خو دې ماده کې چې من خلکو نه کافر وای مسلمان ته کافر نه نه وای اوس وګوره په خپل روانه سورت رات آیات نمبر 14 له دعوت الحق ما خلق بدنامه دي خلکو لک سوې کافر او مشرک اوس ته وګوره زوی مکو دا قرآن وای ونردو چې واپس کړې شو موږ په خپل پوندو باندې پس دا غنا مرتد کړې شو موږ په خپل پوندو پس دا غنا چې الله موږ تعالی سم کړی دا پشان تدا کز استاوت هو شیاطینو چې بوتلې پریشان کړي غلرا شیطانانو پزمکه کې په سبب د وسوسې د شیطان حیران وي هغه د ظالم یو سل شپږم آیت د سورته یونس یو سل شپږم آیت د سورته یونس وګورئ ولا تدعو من دون الله دا یاد ته ها تاسو مزامین دي ستاره پاره اسه ګرځا ګرځې ده نه از قامو از افلا کله چاغې او درې ده د پارا زما د دین د پارا چې زما د دین بیانولو د پارا ولال لې خلکو ته بیانې نو پاغه وخت ما دا غي پزر پټې لګولې وي الله دې زمنګ لونو باندې د صبر پټې راخ کی ويوم القيامت يكفرون بشرككم 14 نمبر آیات دې د سورته فاطر دویشتمه پارا نکون دې زویا سخبوا تاسو کوم ساره ما ته هم ګورې کوم زړه ما خو یاد کړی بازه او دې په چا پیدا ناشته کوف کوف کوی کوف کوف کوف کوف او ولو سمعوا ذکر بالفرض والتقدير واوري نو مستجابو نو غره جواب هم نشي در کوله تاسو لا پدې ته ممیا چې مال به جواب راکې یو ځای را روان دی تر قیامت پورې جواب نشي ور کوله ها نور زینو کې راځي مستجابو ليجيبو پنجابیان تلو کا پیر بابا سره الکه وې څنګه سوال وړي زیات راشو په خوا پر زیات اوس نور الحمدلله خلک الله پوهه کې خبردار شي وې څنګه سوال او سوال ته مونږ پیش کو منظور شو او ډیر زیات راشو میاش دغه منظور شمو نمبر به راځي او دربار په جوړ دی وی دا پیر بابا سوا خزا وکړه والله عالم نو خلکو دا ته تجربه کړی او دور پسې صورته دا حالت ده ډېر نقصان ادارې مشرک او توي په دې چغا کافر او توي په دې چغا ظالم او توي په دې چغا ا مرتد او توي په دې چغا گمراه او ته وي په دې چغا څوک کار تاسو له وشو یار چې دا په دې څه شي خو نه ملاويږي وزاره مزان دې تباک هغه واسم سره ملاوي هغه اوري نه نو را مدد کیږي نه نو ځان دې تباک په ځان دې فتوی ورغوري په خپل او دا فتوی چالو ګوري دي دا قران دې ګوري نه دغه ګوري ها ما ته پاکه دا آیاتونه پېښ کړو دا ګڼ نقصان نه راځي پس سره پرامدد کولو د غیر سره اوس ګوره دا دعا چې تر غواړې را مدد کې نو دا سو قسمه را یو دعا الکه چې نه دعا نه روا شو اواز کول نه روا شو نه نه باز را غختل جایز دي باز را مدد کول جایز دي باز ناروا دي باز شرک دی ځکه هغه موجود نه دی ټلیفون نشتا غایبانه ته خیال دا راځي چې دا زواز ما غاوري اے پیر سیبو کراچۍ کې دی بنیر کې دی په پنډې کې دی او ته زما زما د پیر د حال نه خبر دی ژوند دی چې او تاواز کوم نه غته خبر زما رسی دا قسم دعا داغه نه کول سری جایز نه دی اگر کاغه ژوند دی پوه شي څوک وي ما د بچی راکا څوک وي ما د رزق راکا څوک وي یا الله په سر کم درې زره توړه شو خدای تروړه راکا الله نه سوال نه کې چا نه وي چا نه کوي دا تاسو یې څنګه ورته کنه خزانه ما خدای خپه کېږي مشرکان هوته وای څنګه خپه کېږي تاسو خو بابا شته نو چا رجی دی او د جعفر امام دی نه نه نه نه کورو والا غته دی ښا نو هغه ته هم مړ د ظالم ولاله ته خو قبر ته ولاله خو ژوند دی موسی عليه السلام لکه ما ته یو سړی مړي سه ما ته دعا وغواړه ما کور کې بیماری ده چې الله زمون بیمارانو له شفا نصیب کړي اسبه ده خبره خونه ده پوه شو زمون اوس کې دا دعا شته چې الله ته له شفا ورکړي شفا خو زمون وس کې خدای الله وس کې ده نفس دعا وکړو نور پائے کې طاقت د شفا چودا د چا کار دی دا د الله کار دی اوس راشه کتابونو سره کړی دعا په باره کې کتابونو سره کړی دعا په باره کې مو خوای چې دا دعا د مخلوق نه جایز ده کنه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله ډیر مایا ناز عالم تیر شوی اسې کې بنا صبر کو بس لګ وخت مجموعه الفتاوا پنځلسم جلد 472 صفحه کې لري دا واورې ښا وقد اتفق ائمة المسلمين بذلک او په دې د دنیا ټول علماء څه دي متفق دي په دې کې چا خلاف نه دی کړی په کفر ده ده فتاوا مصری کې دا لیکلي داغه بل کتاب دی فتاوا مجموعه الفتاوا په پنځل سم جل 472 صفحه کې بل شان لیکلي دي همدغه خبره کړي خو لږه په زیادت کړي دي اخوا جمعات کې به امامت کولو صاحب چې موږ کو د اشراق مونږ با یګل بابا تر کښې بابا تر بابا ولا تکلیف څه قبل ټول خلک په هغه راوځي په دې کې د ما وې کې د کې د باندې او سره لال زیارت ته چلته کې زما دعا مونږ قبلې د کور د جمعات نه بهترین زه د عبادت لپاره سره جمعات ته کور دې نوافل کوا سنت کوا او هغه د وعظ ځای دی هغه د نصيحت ځای دی هغه عبرت دی ا د عبادت ځای نه دی وروره شیخ لیکلی دا د شرک او د کفر عقیده وروره ها سیادت النساء د محمد بشیر شاه سوانی 218 صفحه کې لیکي هغه وایي الدعاء والنذر والنحر عبادت والعبادت لغیر الله شرک وکفر دا عبادت دا صدقه او دا قرباني کول چيري او ګډان دا عبادت نه ده عبادت مالی دی کنه داغه پونم چې دوی کو نو دا هدا شرک او کفر وکړو دا دیوبند عالم دی محمد بشیر شاه سوانی دا رنګ داغه صفحه د کتاب سیانه تنسنه 200 ولسمه صفحه کې لیکي هغه واما توسل واما توسل بدعاء الاموات فلم يثبت في حديث صحيح ولا حسن توسل وسیله پیش کول په دعا د مړو سره دا ثابت نه دی په یو حدیث کې نه صحیح کې او نه په حسن کې کته مړې وسیله کې چې مړې وسیله کولې شي په دعا کې نه په دې یو حدیث صحیح ثابت نه دی او چې کم پیش کې نو حدیث صحیح نه دی ثابت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله په خپل کتاب البصائر کې لیکلي دي د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله حواله نقل کړل موږ ته البصائر 54 مې صفه عدد علی البکری 382 صفه دغه حواله باندې موږ ته لیکي دارنګ البصائر د محمد طاهر فتنی د محمد طاهر رحم الله د پنځپی اکدمه اکا اکا یو نوی صفحه کې ذکر کړي او یو بل محمد طاهر د هندستان محمد طاهر فتنی رحم الله دای کتاب د مجموع البحار دویم جلد دریو یا صفحه کې لیکیا وي په زیارت د قبرونو د نیکانو بندګانو چې منځو کې داغه قبرونو سره منځ کوي او یصلیا چې منځو کې داغه قبرونو سره ويدعو عندا او قبول سره سغواړي دعاګان غواړي ويسالهم الحوائج او سوالونه کوي الته د خپل خپل حاجتونو چې او ولی او پیغمبر از دې حاجت تراغره ما ها منخت شو شکرانه شو نظرونه شو مالی عبادت شو زکات شو ورکول شو د الله د پاره چې څنګه ورکه کدا سه د مخلوق په نوم باندې ورکو لکه د پیر فقیر ولی زیارت په نوم باندې الکا دا شی زور کوما نظر پیش کوما چې له ګډ پیسو کدا کارو شو نو دا تا عبادت دا وکړو او عبادت د چا په کار دی هو الګه هو دا مې تا ته درکه هو ټیک شو هو کدا ستا په نوم باندې شو په پلان په نوم دا شی باندې دا بچا په نوم باندې ورکه الله په نوم باندې او که په دې د خلو خذول کو نو غو چړه کې دالان متم مشرک شي په شرک اعتقادي فل عبادت سره الله دا صفت د عبادت ځان له ثابتې چې عبادت به صرف هر قسمه زما کوي د مخلوق به نه کوي لکه او د غیر د عبادت نه منګه منکړیو لکه سورته انعام شپږ پنځو سیات وګورئ او چې مشر عالم سره نږدې شي داس به له خپل کې ته سجده کې به معنا غته او جاهله پټ پګل د پسری خېره او هغه ځان چې سوال او مال سره اقتدار سره کرسي سره برا کې سب منټ پر راکی سره به تکا تکې سورته زمر آیات نمبر 64 وګورئ سری وشتمه پارا آیات نمبر سلور شپیتو قل افا غیر اللہ تأمرونی ویا عبید اللہ نا تاسو حکم کوئی ماتا اعبدو چز عبادتو کما ایوہ الجاہلون اے جاہلانو لکه پیر ته ګوره خیال کوه چې ته په داسې لال سجده وکړې جاهلې مسه جاهل بچیا یو حاجت پر کولو والا ما وګڼي چې حاجت د اریو سیز پر کولو والا زما عقیده صفا کوي او دا غي نو رسول دې خبره بیان وکي ایم بیا او چې فعبدونی خلقو ته وای چې ټول عبادتونه به زما کوي د بل چا به عبادت نه کوي ځکه ما د بل چا د عبادت نه منکړي امام ابن قیم رحم الله د عبادت اقسام بیان کړي مدارج السالکین کې او یاو نه سیوا د جبه عبادت په پنځه قسمه ده د سترګو عبادت په پنځه قسمه ده د لاس عبادت ځان نه ده د خپو ځان نه ده د لږ ځان نه ده د غوګونو ځان نه ده چې دې پویږي په پټو سيزونو نو د څوک شرک اعتقادي فی العلم کو او دویم قسم شرک اعتقادي فی تصرف چې د ار یو سی ذمہوار مالک د فیدې او د نقصان بغیر د اسبابونه ذمہوار څوک دی یو الله دی او په اسباب او ټوپک تمان چا سپه یو شی دشمن رمضان بچ کې اسباب دي اسباب ته وي د پیر نه یریګم پس یریګی د بابا نه یریګم نو پس یریګی د ولی نه یریګم نو پس یریګی تا ټو پک راخلی او خالو کې غری پروت دی ها او دشمن نه یره کوا ځان بچ کوا غزه د پس ګرځي ولی چا پس نه ګرځي پوه نو بغیر د اسباب او مالک د فائدې د نقصان مخلوق نه دا فائدہ نقصان غنل نو د شرک اعتقادي او کو په تصرف سبا به زمونږه د درس چټي نه ښه زمونږ چې کله د دورې درس شروع شي نو په دې کې زمونږ چټي بیا د جمعې نه نه به جمعه چټي نه به اتوار چټي دا واوري ښه چې کم چاته پته دا غاسم او چې کم نا خبره زمونږ درس اوري نو دې کې چټي الله دې داسې ضرورت نه پیدا کړي حادثه نه راولي بیماری یا د اکسیډنټ یا سم مسلې یا الله دې نه راولي نه راولي هغه مجبوري خو دې کې ختم بس چټي به نشاله کله ختم دې کې چټي بیا دا مختصر وقتی او دا ټول ورځ موږ ډکه ان شاء الله په دې کې چټي نه نو دا اونوای چې سبا جمعه ده او چټي به وي پوه شئ او زمنګ درس په خپل ټیم باندې ان شاء الله 9 بجې شروع کیږي ها ها دعا وکړئ چې الله مال صحت راکړي هغه که زه بیمار یم دا څنګه سما بیماری سخت نشي زیات نشي څوره بیماران دي زمو په کورونو کې ها چا پرېشونونه کړی دي نو څوک بیماران د هسپتالونو کې نارینه زنانه لوی او واړه څوک زموږ درسونه اوري یا هغه د دنیا نه تری د شنو تیم دغه صفات شي او موږ سره درسونه کې شروع یې الله دا ټول مسائل مشکلات سره زمونږه آسان کې چې چاته کم تکالیف دي کوم د دنیا نه تری او دا غي مخ ته سم مسائل دي څه تکالیف دي عذابونو کې ګیر دي الله دا عذابونو نه اخلاص کا چې موږ سره درسونه کې بناستو نن خارو کې پراتري الله ستاسو دربار کې پیش دي او الله زمونږه او د دنیا کې هغه کار واخلا چې ته به زمونږ نه سبا خوشاله یې زمونږه شیخ زمونږه امیر شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهریم بیمار دی نور زمونږ ملګری د پیښور امیر جان مولانا صاحب هغه بیمار دی هسپتال کې نور بیماران ډیر داسې دي زمونږ والدین دي بچی دي ټول سوله چوي رشتداران دی الله ټول له صحتونه ورکي الله ته زمونږه د سترګو یو خواله زمونږ بچي وګرځوا دا چې کم دا کسان دي زه ته راځي راغلي دي طلبه دي نور دي یا الله پاک دې دې نه بهر اور بوزا منګ او دې په خپل کتاب باندې سیراب کا سوچ دا در زمون کورونو کې وړي ارزه کې وړي او په دې ځان پوهه کوي ها او دا په خپل عمل کې راوړي الله منګ او دا غي د نجات ذریعہ دا کتاب وګرځوا چې موږ ته څه قسم رکاوټونه دي مخه ته کبیرونی وی کاندرونی وی یا الله زمنګ او دا غي ټول رکاوټونه آسان کا ختم کړه بنا تقبل